په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو د شرعت غږ راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن هفته د یو زر څلور سوه اووه دېرشم هجري قمري کال د صفر المظفر د میاشتې نهمه چې د دوه زره پنځلسم میلادي کال د نومبر له یوویشتمې نیټې سره برابره ده تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د هلمند ولایت خانشین کې شوبله ویجاړه، د قومندان په شمول نهه تنه ګوډاګیانو ته مرو ژوبله اوښتې. د غزني ولایت قره باغ کې رینجر ویجاړ، پکې سپاره درې پولیس قتل، څلور نور ژوبل شول. او د کابل ولایت سروبي کې رینجر ویجاړ، پکې سپاره درې پولیس قتل، درې نور ژوبل شول. اوس هم پوره خبرونه. د هلمند ولایت له خانشین ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخستن نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د قلعه سوز په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په ګزمه وسله وال برید ترسره شو. د برید په مهال د دښمن یوه شوبله د ښخ شوي ماین په مټ والوزول شوه چې په بشپړه توګه ویجاړه شوه. په برید او چاودنه کې د کنډک د قومندان په شمول نهه تنه ګوډاګیانو ته مړژوبله واوښته. همداراز د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګاه ماخستن یوولس بجې د یادې ولسوالي بازار ته څېرمه د توغې په سیمه کې یرغلګر امریکایي عسکر د ګوډاګیو کمندویو عسکرو په ملتیا د چورلکو په مټ راښکته شول چې د مجاهدینو له لوري تر وسلوال برید لاندې راغلل او سخته جګړه ونښته جګړه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو اوس هم په شدت سره دوام لري همداراز د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا مخصن اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لویې چهارراهي په سیمه کې د دښمن په پلې او عسکرو وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون سهار شاوخوا نه بجې د غزني ولایت د قره باغ ولسوالۍ اړوند د مجه په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین چاودنه وشوه. خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ، پکې سپاره درې تنه ګوډاګي پولیس ووژل شول، څلور نور ژوبل دي. همداراز د راپورونو له مخې تېره شپه ناوخته د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند د ناکام په کلي کې مجاهدینو پر شریرو اربکیانو تک تکي برید ترسره کړ. معلومات ښيي په یاد برید کې یو تن شریر اربکی عبدالوهاب ووژل شو. د راپورونو له مخې پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند د وزبین په چیلګزي کې د مزدور وپولیسو پر رینجر د مجاهدینو له لورې برید وشو. خبر وايي، په دغه برید کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شو او په کې سپاره درې تنه پولیس قتل شول، څلور نور ټپیان دي. همدا راز له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، پرون سهار شاوخوا اووه بجې د کابل ښار اړوند د خیرخانې په سیمه کې د مزدور ادارې د یوه لوړ رتبه افسر پر موټر د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وشوه. خبر زیاتوي، چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې یاد افسر خپل دفتر ته پر لار و. د معلوماتو له مخې په چاودنه کې موټر تخریب او یاد افسر د خپلو څو تنو ساتونکو په شمول په کې ځای پر ځای ووژل شو. د یو بل خبر له مخې د کابل ولایت له میربچهکوټ ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې پرون غرمه شاوخوا دوولس بجې د کابل ولایت د میربچهکوټ ولسوالۍ اړوند د شکردرې سړک ته څېرمه د پولیسو پر رینجر د مجاهدینو له لورې د ایښودل شوي ماین چاودنه ترسره شوه. خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر تخریب شو او دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته خو د شمېر په اړه یې تر اوسه لا کره معلومات نه دي رارسېدلي. له پکتیا ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره ورځ له غرمې مخکې د یاد ولایت مرکز ګردېز اړوند د چوڼۍ په سیمه کې پر پلیو عسکرو د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا یوولس بجې د ننګرهار ولایت د غنيخېل ولسوالۍ اړوند د تورخم جلال اباد پر لویه لار پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر په حواله د برید په جریان کې دښمن ته مرګژوبله واوښته چې د شمېر په اړه یې لا تر اوسه معلومات نه دي رارسېدلي. په یاده جګړه کې دښمن د تلفاتو په لېدلو سره شاتګ ته اړ شو او له سیمې نه وتښتېد. په دغه نښتو کې مجاهدونو ته د لوی خدای په فضل کوم زیان نه دی رسېدلی. له سیمې نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، تېر ماښام شاوخوا پنځه بجې د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند د بسرام په سیمه کې د مزدور دښمن پر پلیو تېرېدونکو شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري د اېښودل شوي ماین چاودنه ترسره شوه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې دوه تنه شریر اربکیان ووژل شول. معلومات ښيي، وروسته د وژل شوي اربکیانو د جسدونو د انتقال په موخه سیمې ته نور کومکي اربکیان راغلل چې د مجاهدینو له سختو بریدونو سره مخ شول. په دغه برید کې درې تنه نور اربکیان مرګونې ټپیان شول. د پروان ولایت له بګرام ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤل مجاهدین وایي چې پرون ماښام شاوخوا شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ اړوند د باریکاب په سیمه کې د اکمالاتو په تیل وړونکي ټانکر د مجاهدینو له لوري د مقناطیسي ماین چاودنه وشو د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یاد ټانکر په بشپړه توګه له منځه لاړ او وسوځول شو. له لوګر ولایت نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي، پرون ماښام شاوخوا اوه بجې د یاد ولایت پل عالم ته نږدې خوشي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د ګوډاګیو عسکرو پر کاماز موټر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین چاودنه ترسره شوه. خبر وايي، په چاودنه کې یاد موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. وروسته د چاودنې سیمې ته ګڼ شمېر اربکیان راغلل چې د مجاهدینو له سختو بریدونو سره مخ شول. د معلوماتو پر اساس په نښته کې دښمن ته تلفات واوښتل چې تر دې مهاله یې کره شمېره نه ده معلومه شوې. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون مازدیګر شاوخوا پنځه بجې د غازي اباد ولسوالۍ اړوند د زیارت په سیمه کې پر هغو عسکرو چې په یاده سیمه کې یې پوستې ته اکمالات کول د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول. د خبر په اساس په یادو بریدونو کې یو تن ګوډاګی عسکر ووژل شو. د بلخ ولایت له شورتیپې ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي، پرون غرمه شاوخوا یوولس بجې د شورتیپې ولسوالۍ اړوند د دالي په سیمه کې د یادې ولسوالي پر حوزوي امیر غفار د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. خبر وايي، په دغه برید کې نوموړی امیر ځای پر ځای ووژل شو. د کندهار ولایت له شاولي کوټ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، چې پرون مازدګر پنځه مې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ولې په سیمه کې په موټر سایکل سپرو اربکیانو باندې د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه موټر سایکل ویجاړ او دوه تنه ګوډاګي اربکیان ځای پر ځای قتل شول، چې جسدونه یې تر ډېره د جګړې په ډګر پاتې همداراز د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر د یادې ولسوالۍ اړوند د شهیدانو په سیمه کې یو تن ګوډاګی عسکر د دراسکوف په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای قتل شو. د یو بل خبر له مخې د کندهار ولایت له شاولي کوټ ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماښام ناوخته د یادې ولسوالۍ اړوند د سرخوبیب په سیمه کې یو تن ګوډاګی اربکی د کمین په ترڅ کې ځای پر ځای قتل، کلاشنکوف او موټر سایکل یې غنیمت شو. د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه یوه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د اهواز په سیمه کې د ګوډاګي قومندان اسکندر په قرارګاه وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې قومندان اسکندر له خپل یوه ساتونکي سره ځای پر ځای قتل، یو ثقیل او یو کلاشینکوف یې غنیمت شول. قومندان اسکندر په سیمه کې د اربکیانو یو تر ټولو مهم او په وحشت کې مشهور قومندان و. د دایکنډي ولایت له ګیزاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د خلج په سیمه کې د دښمن په ګزمه د ماین چاودنه شوې چې له امله یې یو تن ګوډاګی عسکر ځای پر ځای قتل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. یو سل دېرش الماني عسکر د ګوډاګي رژیم مرسته که تبلیغاتي هڅه؟ پرون ځینو بهرنیو او کورنیو خبري سرچینو خبر خپور کړ چې د ناټو د اشغالګر اتحاد مهم غړی آلمان هیواد به په راتلونکي کې یو سل دېرش نور اضافي پوځیان افغانستان ته ولیږي ترڅو د افغان عسکرو ملا ټینګه کړي. دا ډول تجربې تر دې وړاندې هم سوې دي. د امریکا په شمول د هغوی نورو اشرباڼو ملګرو هم څو څو ځله د خپلو تربیت شده او شکست خورده ملیشو د مورال اوچتولو په موخه د یو شمېر عسکرو د بیا لېږلو پلان په کار اچولی خو یو ځل یې هم پرته له دې چې د میډیا لپاره تبلیغاتي خبر ترې جوړ شي نوره کومه ګټه یې د دوی لپاره نه ده لرلې. نه یې د خپل مورال بایللي تش په نوم ملي اردو روحیه ژوندۍ ساتلې، نه یې په خپله مجاهدینو ته د شکست ورکولو توان موندلی او نه یې د ځان لپاره کوم ګټور اهداف تر لاسه کړي. البته دومره ده چې هغوی په دا ډول پلانونو سره غواړي چې په افغانستان کې د جنګ جګړو اور بل وساتي او هڅه کوي چې دا د دوی د ګټو سوځونکی ناروا اور ورڅخه مړ نه شي دوی خپل ګوډاګي عسکر په نیم مړ ژوند شکل ناستې ته نه پرېږدي، د روزنې او مشورې په نوم هغوی پر شا ټپوي، ډالر ورباندې لګوي تر څو د مجاهدینو په وړاندې له مزاحمته لاس وانخلي او افغانان له دوی څخه ازادي او خپلواکي تر لاسه نه کړي. کنونو په دې خو هر څوک که ماشوم وي هم پوهېږي چې په سل او دېرش عسکرو به یرغلګر څه وکولای شي، په یو نیم لک عسکرو یې د هېواد د ازادۍ او د اعلاء کلمة الله د لارې سرسپارلو مجاهدینو مخه ونه نیوله، نو په لسګونو او سلګونو ربوټي عسکرو به یې څنګه مقابله وکړای سي؟ څرګنده خبره ده چي نړیوال یرغلګر ایتلافیان په دې هڅه کي دي چي تش د تبلیغاتو او ډالرو په زور خپل رامنځته کړی رژیم ته پایښت ورکړي او په دې توګه د خپل بدنامه تاریخي شکست د مخنیوي لپاره زموږ په هیواد کي د جګړې اور ګرم کړي او نه پریږدي چي افغانان د ازادۍ، سکون او ارام ساه واخلي. د کابل ګوډاګی رژیم د هغوی لپاره ښه وسیله ده ځکه چې دا نامراده ګوډاګیان فقط او فقط د ډالرو قدرت وږي دي د همدې ډالرو لپاره یې د ځان غلامۍ او هیواد پلورنه هیڅ عیب نه ورته ښکاري د هیواد او ملت علیا مصالح لکه ازادي او خپلواکي هیڅ تصور ورسره نسته په داسې حال کې چې همدا یرغلګر هر یو د خپلې خپلواکۍ لپاره سرونه هم بایلي خو دکابل په ګوډاګۍ اداره کې راټول عناصر له دغه اساسي ملي او دیني روحیې څخه بلکل عاري دي، ځکه خو یې د یرغلګرو په واک کې هم ځان او هم خاوره ورکړې ده او اشغالګر یې په دا ډول تشو تبلیغاتي او نیمه مالي بسپنو د جګړې په اور کې سوځوي او هم افغان مسلمان ملت ورسره کړیږي که له دوی سره احساس وای نو نن به د نړیوالو یرغلګرو د جګړو د شومو پلانونو